بسم الله الرحمن الرحيم ابواب المحصر وجزاء السيد مخکي کتاب الحج او کتاب العمره هغه بیان شو نو اوس دی باب کې په باب د محصر کې پنځلس روایات ذکر کړي یو حاجی یا یو عمره کوونکې هغه په لار کې منع کړي شو نو آیا هغه بس کوي نو پدې کې یو قول هغه خدا دی چې دی په مغزه کې قربانیو کې بل قول دا دی چې د بهرم ته قرباني لیږي نو په دې باب کې دا مسائل ذکر کړي خا اگر چې په جزاء السید باندې چې د احرام په حالت کې د ښکار د کولو دغه بدلا قران خو په سوره مائده کې دا تفصیلا ذکر کړي دي خو دلته په حدیث کې هم د هغې تفصیلات راځي نو په دې بل باب کې جزاء السید دا تفصیل سره ذکر کوي په دې باب کې د محصر احکام هغه ذکر کوي محصر دا د باب افعال نه د اسم مفعول صيغه دا هغه حاجی یا هغه عمره کوونکې چې احرام یې واچو او په حالت د احرام کې شو او د سو عذر د وجې نه هغه بند کړی شو حرم ته اون رسیده بیا دا عذر دا دشمنم کې دی شي دا عذر دا مرزم کې دی شي دا عذر دا د دین علاوه بل سم کې دی شي په دې ځای کي د فقهاوو تر منځ او په دې ابوابو کي هغه مسئله راځي هم په څلورو غټو مسئلو کي د فقهاوو تر منځ اختلاف دی یو دا په دې د ټولو اتفاق دی چې د دشمن د وجنه حصر دا بل اتفاق دی دشمن په لاره کی حائل شو ځکه وجه دا ده په حدیبیه کی نبی علیه الصلاة والسلام د دشمن د وجه نه هغه ایثار کړی شوی وو کوم آیتونه چې نازل شوی دی فین احصرتم فمستیسر من الهدی نو دا په مغه موقع باندې نو په دې د ټولو اتفاق دی خو البته د دشمن نه علاوه چې نور کوم عذرونه دي نو آیا غیله اعتبار شته نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا غیم قائل دی چې بالکل که یو سړی داغه په پاسپورت کې مسله رااله یا مثلا کور نه روان شوی دی رامې چولې دی یو سړی په لاره کې اکسیډنټ وشو یا اچانک څه داسې یو خبره رااله مثلا دا اوس د پاکستان او د انډیا ترمنځ جنگ ونخته نو پای کې فلایټونه وغیرہ غهر څه بند شو نو دا مختلف اسباب دا راتلی شي نو امام ابو حنیفه رحمه الله امام بخاریم د دې قائل دی چې د دشمن نه علاوه نور اعذار او نور عذرونه اغم کې دی شي نور ائمه دا نور عذرونه اغه نه مني مثلا د نور ائمه مطابق یو سړی په ایرپورټ باندې داغه په دغه کې مسله رااله په پاسپورټ کی مسله راله اوس دا د دشمن نه علاوه دی پاسپورټ کی مسله راله نو چونکی لکه دا د بل عذر د وجه نه ایثار کړی شو نو دی به تر هغه وخت پوری په حالت د احرام کی چې تر سو پوری هغه مسله هغه حل شوی نه نو کاغه لسو ورځو کې حل کیږي او کاغه شلو کې حل کیږي او کاغه په میاش کې ال کیږي تراغه وخت پورې به د په حالت د احرام کی امام ابو حنیفه وی نه بالکل نه څنګه چې د دشمن د وجه نه یو سړی ایثار کړی شو او دا غینه بعد به د هدیو کی قربانی بو کی سر به اخرای بس د احرام دا پابندیانو نه وته ها باقی مانده بیا روستا د دغه حج یا د دغه عمرې د هغې بدل پشته نو پای کې هم اختلاف دی نو یو خدا د دشمن د وجنه بل اتفاق د ټولو اتفاق دی چې دا احصار راځي ایا د دین علاوه نور عذرونه داشتا نو احناف او بخاری دغه قائل دي او نور جمهور فقها دغه قائل نه دي دویم دا دویمه خبره چې پای کې د فقهاو ترمنځ اختلاف دی د دشمن د وجنه په دی باندې خو اتفاق دی یا مثلا د امام بخاری او د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانی دا نور اعذار دام معتبر دي نو خو اوس چې یو سړی اغا د احرام نزان کولاوي نو دا هدیه دا حرم ته لیګل ضروری دی او کنه په ما غزه کې حلالول کسړیو کې دا کافی ده مثلا یو سړی په پا پاکستان کې ایثار شو نو آیا د چې واپس کور تراغه نو کو په کور کې د ذبح او کې دا کافی ده او کنه حرم ته به قرباني لیږي نو امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې حرم ته لیږل دا ضروری دی او حرم کې بالتا ذبح کیږي امام ابو حنیفه رحمه الله داغه دلیل دا دی چې اصل کې هدیه دیته وی ما یهدا ال الحرم هدیه وای دیته وای هدیه د دې د وجنه اغه چې هغه اولی غلی شي حرم ته د هدی تعریف دا دی دارنګي او قران وی ولا تحلقوا رؤوسکم حتا یبلغ الهدی محلا سر به تر هغه نخره یعنی تر هغه وخت پورې به د احرام د پابندیانو نه نوزي تر سو پوری چې هدیه اغزه د حلالې ته اونرسي قران هم دا وی نور فقهاوی نور جمهور فقهاوی چې نه دا ضروری نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیبیه کې ایثار کړی شو نو پیغمبر صحابه کرامو دی ټولو په مغل ته په حدیبیه کې هغه هدیه او قربانی هغه ذبح کړی دا او د احرام نه وتی دي احناف ته داغي جواب کوي چې د حدیبیی یوه حصه دا په حرم کې ده بله حصه په حل کې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی و غیره دا هر څه دای په هغه حصه د حدیبیه کې کړی ده چې کوم په حدود حرم کې راځي د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام د عبارت کې راځي چې سمرا منځونه او سمرا دا د قرباني و غیره دا هر څه د پیغمبر د د حدیبیه په هغه حصہ کې کړی دي کوم چې هغه په حرم کې راځي نو په دویمه دې مسله کې اختلاف دی دریمه په دې مسله کې اختلاف ته چې آیا د دې حج یا د دې عمره دا چې کوم کې سړی د څه وجې نه یا د دشمن د وجې نه یا د بل څه عذر د وجې نه ایثار شو نو آیا په د بانی د دې قضا هغه ضروری ده دا به مخکې باب کې رام شي څلورم باب کې چې آیا د دې حج یا د دې عمره قضا هغه ضروری ده نو احناف وی چې او په د باندې بدل شتا یعنی په د باندې قضا شته دی دا به دوباره دا حج دا را ګرځي ځکه حج خو یو نه که او عمره دا برا ګرځي جمهور وی چې نه نه د ضروری ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بیا چې غره روان کال باندې کوم عمره وا نو هغه چې پیغمبر او صحابه کړی دا نو احنا نو نور فقها وی چې نه دغه ته عمره القضیه وی عمره القضیه یعنی دغه په صلح کی به دا خبره دا فیصله شوی و چې تاسو را روان کال عمره لراتلی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه کرام روان شو نو اغي په هغه کال باندې عمره کړی دا غ د تیر کال قضا نه ده بلکې دا یو نوې عمره ده احناف په احادیثو کې د دې دوه نمونه راځي عمره القضیه مرাজি او عمره القضا هم راځي قضیه دا ده چې هغوی فیصله په صلح کې دا کړې وه چې تاسو به راروان کال راځئ، نو د صلح مطابق نبي علیه السلام په راروان کال باندې په اووم کال عمره کړې ده او عمرة القضاء هم راځي، مطلب دا چې دا هغه د تیر کال قضا ده، د تیر کال هغه قضا ده. او څلورم په دې خبره کې اختلاف دی چې آیا قرباني چې کله وشي مثلا نور فقها خو وی چې بس هم په دې خپل ځای کې قرباني وکي نو بس دې قرباني چې وکړه داغه نه بعد به دې سر خړای ځکه دې خو حرم تلا نه له مثلا یو سړی په پا پاکستان کې ایثار شو نو دې خو حرم تلا نه له نو چې دلته دې کوم قرباني وکي بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبانی چې التا مکی ته یو سړی روان دی اغله دې پیسې ورکی چې مال التا قربانی وکا یا غزه کې یو یو کس ته ټلیفون وکي چې ته مال التا قربانی وکا نو آیا تش د قربانی په ذبح کولو باندې یو سړی د احرام نه ووته نو دا نور فقهای کرام وی امام شافعی امام احمد وغیرہ چې نه دا غي نه بعد سر خریل دا ضروری دی سر بخری اگر چې عمره نه د بیت الله طواف شوه دی نه د صفا مروه سعی شوه دا ځکه نبی علیہ السلام په حدیبیه کې قربانیم کړی دا او دا غي نه بعد سرم خریلې دی او احناف وی چې نه صرف د قربانی کول بدغه کافی ده په قربانی کول سره یو سړی هغه د حالت د احرام نه وته هر چې سر خریل دی نو دا علامت ته دا علامت ته د احرام نه د وتلو دا یعنی شرط نه دی چې خامخا به یو سړی سر خړای که یو سړی سر اون خرو او صرف قربانی وشو نو به صرف دا قربانی کیدل دا کافی دی د احرام نه د وتو د پاره سرخريل دا محض علامت دی نو امام بخاری صرف په دی اولنی مسله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره دی او باقی په نورو مسلو کې امام بخاری هغه د جمهور فقها او داغي سره قول دی وقول الله تعالی نو محصر محصر هغه چې هغه یعنی هغه حاجی یا هغه عمره کون کې چې هغه بند کړي شي د سو عذر د وجنا وقول الله تعالی او د الله تبارک وتعالى دا قول فین احصرتم پس کچری تاسو بند کړي شوي د دشمن د وجې نه یا څه د بل عذر د وجې نه انسان بیمار شي اکسیډنټ شي پاسپورت کې مسله راشي فمستیسر من الهدی نو لازمه د پتاسو باندې هغه چې اسانه وي د قربانۍ نه ولا تحلقوا رؤوسکم او مخروي خپل سرونه تر دې پوري چې اورسیږي قرباني اغزه د حلالې ته او زید ذبح ته وقال عطاء په دې کې امام بخاری د عطاء ابن ابي رباح قول ذکر کړي څنګه چې د امام ابو حنیفه قول دی چې احصار صرف د دشمن د وجه نه نه بلکې احصار من کل شیء د احصار د پاره ګڼ اسباب کې دی شي دا بندیدل من کل شیء د هر یو شی د وجه نه کې دی شي کاغه دشمنی که هغه مرض يي که هغه د مرض او د دشمن نه علاوه بل يو سبب يي پاسپورټ وغيره په کاغذونو کې مسله راشي يحبسه چې ایثار کی دی د د حج یا د عمرې نه چې هر یو شی چې د ایثار کی نو په دې ټولو باندې د احصار اطلاق کیږي امام بخاری داغه عادت داري چې یو لفظ په قران کې هغه د دې سره ملتا جل ترازی امام بخاری دا غیم معنا ذکر کوي قال ابو عبد الله امام بخاری فرمای حسورا د حضرت یحیی علی السلام بارک راضی حسورا نو د حسورا معنا دا د چې لا یات النساء یعنی هغه چې هغه زنانو ته ناراضي د واده د پاره یعنی بی واده او کما چې هغه معنا ده چې نامرد نو دا خو د یو عام انسان په حق کې دا یو مذمت ته او دا خو د یو عام انسان په حق کې دا یو بد صفت ته نو چی جای کې د پیغمبرانو متعلق نه نه د پیغمبرانو متعلق خو یعنی دا یو لوی صفت ته چې سره د دینه چې خزو ته زنانو ته حاجت مو لیکن واده نه دی کړي لا یات النساء چې ناراضي زنانو ته د واده د پاره او ناراضي زنانو ته د نکاح د پاره باب اذا احصر المعتمر د د عمرې نه امام بخاری هغه شروع کړی دی او په دویم نمبر باب کې به حج ذکر کړي ځکه وجه دا ده دا کمایت چې نازل شوی د سوره بقره آیت نمبر 196 نو اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشپغم کال عمرې لراته نو دا احصار دا په عمره کې واقع شوه دی د دې وجنه امام بخاری شروعات د عمره نه کوي باب اذا احصر المعتمر دا باب دی کله چې یو عمره کون کې هغه بند کړي شي امام مالک د دې قائل نه دی امام مالک وی چې احصار صرف په حج کې کی کیږي احصار صرف په حج کې کیږي او احصار په عمره کې دا نشتا نو امام بخاری پاغه باندې دلته رد کوي چې اصل کې په عمره کې یو خو د قران آیتونه هغه نازل شوي دي او خا امام مالک، لکه هغه د دې وجې نه چې يره په عمره کې احصار هغه نه کيږي ځکه وجه دا ده چې عمره د قضا ټول کال کيږي ټول کال کيږي او د حج د هغې خو صرف يو مخصوص ايام دي نو د دې وجې نه لکه احصار دا په عمره کې نه کيږي او يو سړی که هغه مثلا بندم کړی شي نو هغه هر وخت هغه عمره کولی شي او په حج کې احصار اصل کې په حج کې دی ځکه د حج هغه مخصوص ایام دی او د حج هغه مخصوص ورځې دي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما خرج الى مکه معتمرا في الفتنه عبد الله ابن عمر دی اووته په په طرف د مکی بانی معتمرا په داسې حال کې چې عمره کوونکی او فل فتنه په هغه زمانه د فتنه کې چې د حجاج ابن یوسف او د عبد الله ابن زبیر د غي منس کې هغه جنگو ابن عمر ویلي ان سددت عن البيت کچرته زمنی کړې شوم د بیت الله نه نو صنعت کما صنعنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به هغسې کار کوم څنګه چې موږ کړی و د نبي علیه الصلاة والسلام په ملګرتیا کې په حدیبیه کې فاهل بعمره نو ابن عمر هغه احرام د عمرې وتړ من اجل د دې وجنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه احرام تړلو د عمرې عام الحدیبیه د حدیبیه په کال باندې حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء حدثنا جويريه عن نافع ان عبيد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله اخبراه دې دوانو دله خبر ورک دې نافع لا چې انهما کلم عبد الله ابن عمر دوانه د عبد الله ابن عمر زامن دي سالم او عبید الله دې دوانو خبره وکړه کلمه دې دوانو خبره وکړه د عبد الله ابن عمر د خپل پلار سره لیالیا په هغه شپو کې خبره وکړه نزل الجيش بابن الزبير چې لخر راغلیو او هغه پړاو اچولی وو د عبدالله ابن زبیر په خلاف کی یعنی د حجاج ابن یوسف دا هغه لخر هغه په ابن زبیر چړای کړي وا او پړاوی اچولی وو د جنگ خطر وا فقال دی دوانو زامنو پلار ته ویلی چې پلارا لا یضرک الا تحج العام چې دا خو تاله هیڅ ضرر او نقصان نه درکوي که ته سږ کال حج ونه کړي یعنې تا خو ډیر حجونه هر کال حج کې عمره کې نو که دې کال دې حج یا عمره ونه کړه نو دا خو تاله څه ضرر نقصان نه درکوي لا یضرک نقصان هیڅ نقصان نه درکوي تاله چې ته سږ کال حج ونه کړي او مونږ یریږو چې ان یحال بینک و بین البیت چې تبا چې ستا ترمنځ او د د بیت الله منځ کې به دشمن یا دا فوجونه دا به حائل شي او ته به ایثار کړی شي فقال ابن عمر تو ویل چې خرجنا مع رسول الله سلام موږ د الله د پیغمبر سره وروتو په د حدیبی په کال باندې نو حائل شو کفار د قریش دون البیت د بیت الله مخه تا منګ یې نه پری خودو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی وکړه هدیه د خپل قربانی د خپل ساروی وحلق راسه او خپل سر یې وخرو و شهدکم او زم تاسو گوا کوم چې انی قد اوجبت عمره چې ما په ځان باندې عمره هغه لازم کړه ان شاء الله تعالی کدا الله خو خوي نو زب رواني ګما او کچرتا فین خلی بیني و بین البیتی وبین البیت او کچرتا سماو د بیت الله منس کی فین خلی بینی وبین البیت خ او که زماو د بیت الله منس کی رکاوټ نو یعنی سو رکاوټ نو او خالیو فین خلی بینی وبین البیت پس که چری رکاوټ نه وو زما او زما د بیت الله تر منځه نو طفتو زه به د بیت الله طواف وکم وان حیل بینی و بینه او که چرته رکاوټ واچول شي زما او د بیت الله تر منځه نو زه به مغه کومه څنګه چې د الله پیغمبر کړیو او زه د الله د پیغمبر سره وم په دغه سفر کې فاهل بالعمره من ذل حلیفه نو ابن عمر اغه احرام د عمره وتړه د ذل حلیفه مقام نه ثم سار ساعتا او بیا لکسات اغه روانو لکسات مزل وک ثم قال بیا ویل چې انما شأنهما واحد د دې عمره او د دې حج د دې معامله خو هسې هم یوه ده، یعنې همدغه یو ځای کې دا هر څه کېږي، نو ولې نه، زه ورسره حج ولې نه ملګری کوم؟ اشهدکم، زه تاسو ګواه کوم چې انی قد اوجبت حجة، چې ما په ځان باندې حج هم لازم کړ مع عمرتي د د عمرې سره، نو فلم یحل منهما، فلم يحل منهما نو حلال نشد ابن عمر منهما د دې دوانو نه یعنی د قران د غنیت یو ک نو حلال نشه ابن عمر د دې دوانو نه د حج او د عمرې نه د عمرې په ادا کولو هغه حلال نشه حتی دخل یوم النحر تر دې پوری چې هغه د قرباني ورځ رااله لسم ذوالحجه واهدا او د قرباني وکړه ابن عمر د پلسم ذوالحجه باندې قرباني هغه وکړه وکانه یقول ابن عمر بویلی لا يحل حتى يطوف چې تر هغه وخت پوري یو سړی هغه نه حلاليږي حتى يطوف تر دې پوري چې د طواف کی طوافا واحدا يوم يدخل مکه يو طواف کله چې دی مکې ته هغه رادن نشي وکان يقول ابن عمر بويلي چې لا يت لا يحل حتى يطوف خا وکان يقول ابن عمر بويلي لا يحل چې نه حلاليږي یو سړی د د احرام نه حتی یطوفا تر دې پوری چې د طواف کی طوافا واحدا یو طواف یوم یدخل مکه کله چې دی مکې ته هغه رادن نشي مخکې په دې طوافا واحدا کې اختلافات وغیرہ یا د معنی هغه مختلف معنی هغه موږ ذکر کړی دي حدثني موسی بن اسماعیل حدثنا جویریه عن نافع چې بعضی فقها وی چې طواف واحد نه مراد هغه طواف زیارت ته او د نورو امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې طواف واحد نه مراد په دې ځای کې ځکه دا یوم يدخل مکه دا قید سره د دې لګیدلې دی چې د دې نه مراد غ ابتدایي طواف دی یعنی یو سړی راغی نو دا غ طواف د عمره وک نو طواف قدوم ته اجت نشتا حدثني موسى بن اسماعيل حدثنا جويريه عن نافع ان بعد بني عبد الله قال بعضی بچو د عبدالله قال له دی خپل پلار ابن عمر ته ویلی لو اقمتا یعنی لو اقمت فی هذه السنه لکان خیرا کچرته تی سار شه په دې کال کی او پلار عمره نکی یا حج نکی نو دا به بهتري بهذا بهذا کی اشاره امام بخاری هم دغه مخ کی روایت ته اشاره وکړه چې نور د دې روایت سره هم دغه مخکینه روایت دغه اول ولا قد احشر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ایثار کړی شو په حدیبیه کې فحلق راسه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سر خرو وجامع نساءه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بیبیانو سره جما وکړه حالانکه په دې سفر کې د نبی علیہ السلام سره صرف یو بیبی بی ده نو دا جامع نساءه یعنی اشاره دا غ صرف ام سلمې ته ام سلمہ بخاری کې به مخ کې راشي حدیث نمبر 2732 کې چې په غزه کې نبی رسول الله خیمه ترادن نشه او وی ویلې چې ګوره دا دی نه قربانی کوي او نه سرونه خري نبی علیہ السلام ځکه ټول خفو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیبي وی چې دا الله پیغمبر تاسو چاته اسم وای لا تکلم احدا اچا سره خبره مکوي تاسو داسې وکي خپل قرباني وکي او خپل سر خوري او تاسو بیا وګوري او دغه سوا نبی علیہ السلام چې قرباني وکړه او سر یې وخورو او صحابه کرام غي لګیا شو تر دې پوري روایت کې راځي چې قریب وا چې دی یو بل زخمی کړي وي یعنی دومره په هغه کار کې به غي هغه جلدی کوله فحلق راسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سر خرو وجامع نساءه او د خپل بیبیانو سره جما وکړه مراد ته نه یو بیبی دا ونحر هدیه او نبی علیہ السلام خپل قربانی وکړه حتا اعتمر عاما قابلا تر دې پوری چې عمره وکړه پر روان کال باندې پر روان کال کې نبی علیہ السلام دوباره بل عمره وکړه باب الاحصار فی الحج په حج کې د بندیدلو بیان په عمره کې چې هغه د حج نه یو یو کمتر سیز دی هغه حج اصغر دی امام بخاری دلته داوی څنګه چې پاغه مخ کې خا امام بخاری دلته په حج کې احصار چې اسی خو نبی علی سلام په په عمره کې احصار کړی شوی وو خو چې عمره هغه حج اصغر دی نو په حج کې خو په طریق اولا سره چې هغه حج اکبر دی احصار دا بخامخه ثابتېږي که مثلا د دینه یو سړی رکاوټ هغه جوړ کی یا دشمن حایل شي یا بل څه سبب راشي نو په دې باندې به هغه د احصار اطلاق هغه کیږي حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل الیس حسبکم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دراصل دا په په نسائی کی یو روایت راځی حدیث نمبر 2769 چې ابن عمر با په حج کی د د شرط د لګولو چې یو سړی احرام چي یو په هغه وخت کې د شرط تړي نو د شرط د تړلو به ابن عمر انکار کو چې دا دی یو سړی نه کوي ځکه وجه دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ایثار کړی چې حالانکه پیغمبر چې کله د مدینې نه را روانې ده نو خدا یې روا چې مشرکین کې دې شي منګه پرې نه دي لیکن پیغمبر په په ذوالحلیفه کې یا د مدینې نه پر روانې دو کې نبی له صلوات والسلام شرط نه دی تړلې ا شرط دا چې کچرته زه الله ایثار کړم زه چې کوم ځای کې ایثار کړی شوم نو په مغه ځای کې با زه ځان حلالوم ابن عمر به د دې نه انکار کو اصل کې دا یو د نبی علی السلام د تر لور دا زباعه بنت الزبیر زباعه بنت الزبیر ابن عبد المطلب نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبای بنت زبیر ته ویلي چې ته حج لولې نزي ناغي ته ویلې د الله پیغمبره د مرز نه یریګم چې چرته پاتې نشم یعنی د بیماری د وجې نه چرته پاتې نشم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې ته احرام وتړه او شرط ولګوا او هغه شرط کی دا وایا چې اللهم محلی حيث حبستنی چې اے الله زما زید حلالې به اومغی یعنی زب په اومغه ځای کې د احرام د پابندۍ نوزما کمزې کې چې زی ایثار کړې شوما کمزه کې چې زه ایثار کړی شوم نو عبد الله ابن عمر به ویل چې دې تاجت سه د شرط تړل د خو چې کمزه کې ایثار کړی شوی نو پای کې د پیغمبر سنت هغه موجود دی سنت موجود دی بس داغه مطابق عمل وکا نو د ابتدا نه لکه د شرط د تړلو اړل ضرورت نشتا کان ابن عمر رضی الله عنهما یقول ابن عمر به فرمایل الیس حسبکم سنت رسول الله ایا تاسو له کافی نه ده د الله د پیغمبر سنت هغه څه شی دی ان حبس احدکم عن الحج که چرته منی کړی شي یو تن په تاسو کې د حج نه نو طواف بالبیت دیتا نو چې د حج نه منی کړی شو نو به د بیت الله څنګه طواف کوي اصل کې مقصد دا دی چې یو سړی هغه د حج نه منې کړی شو او بیا لار کولاو شو او د لاړ حرم ته ورسید او د حج ورځې تیرې شوې دي نو دیب دیب عمره ادا کی د دې وجه نه دي ته فقها وی فائت الحج يتحلل بالعمره چې هغه د حج فوت کون کې دی په عمره سره ځان حلالي نو دی وی ان حبس احدکم عن الحج که یو تن په تاسو کې منع کړی شه د حج نه نو د حج ورځې هغه تیر شوي او بیا لار کولاو شو نو دی بلاړ شي طواف بالبيت د بیت الله طواف بو کی وبالصفا والمروه او د صفا مروه سعی بو کی او ثم حل من كل شيء او بیا به حلال شي د هر یو سیز نه یعنی د احرام د پابندو نه ووته حتی یحج عاما قابلا تر دې پورې چې دی به حج وکړي په را روان کال باندې یعنی هغه د حج قضا پې شته د حج قضا پې شته فیهدی نو به د حج قضا پې شته نو په چې بیا راځي نو فیهدی نو قربانی به کوي په حصر کې چې یو سړی ایثار کړی شو د هر څه د عذر د وجې نه نو امام بخاری وی په دې کې به نحر قربانی به اول کوي سر به باد کې خري یعنی دلته دا نور فقهای کرام او امام بخاری ما د ترتیب قائل دی عجیب خبره ده په حج کې کله چې موږ د حج احکام ویل نو موږ ته ویلو چې په لسم ذوالحج باندې دا افعال چې دي نو دا په ترتیب سره کوي اول به رمیه کوي بیا به ذبح کوي بیا به حلق کوي بیا به طواف زیارت کوي پاغه ځکه ترتیب ته احناف واجب وي لیکن دا نور فقهای کرام ال تاغه ته سنت وی په دې ځای کې امام بخاری او دا نور فقها دا د ترتیب قائل دي چې د سر د خریلو نمخ کې با یعنی قربانی به اول کوي او سر به بعد کې خړی په دې ځای کې غیم د ترتیب قائل دي مقصد دا دی د خبري چې د احناف او هغه مسلک په دې باز خبرو کې هغه ډیر مضبوط او ډیر کلک دی ځکه چې ټول زینه تکلو ګور نو اخره کې دغه فیصله ته بندر راضی بیا حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن المسور رضی الله عنه مسور ابن مخرمه دا غن روایت راځي ان رسول الله سلام نحرا قبل ان يحلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی وکړه په حدیبیه کې قبل ان يحلق د سر د خرولو نمخ کی اولی قربانی وکړه او سر بیا باد کې خریلې دي و امر اصحابه بذالک او صحابه کرام ته هم په دې باندې حکم کړي او صحابه کرامو ته په دې باندې حکم کړي دي چې تاسو اول چې تاسو اول قرباني وکي او بیا دا غي نه بعد سر اخره حدثني محمد بن عبد الرحيم اخبرنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر او مغه ان عبد الله بن ان عبد الله وسالما کلم عبد الله ابن عمر د عبد الله ابن عمر زامنو د ابن عمر پلار سره خبره وکړه فقال ابن عمر ته ویلي چې خرجنا مع النبي صلی الله علیه معتمرین موږ د الله د پیغمبر سره وروتو د مدینې نه معتمرینا په داسې حال کې چې عمره کوونکیو د عمرې په نیت او د عمرې په اراده باندې موږ راغلی وو فحال کفار قریش دون البیت نو حائل شو هغه د کفار د قریشو د بیت الله مخې ته منګې پرې نه خودو د الله پیغمبر فنحر رسول الله سلام بدنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غ خپل اوخ ذبح ک وحلق راسه او خپل سر هغه وخراو باب من قال ليس على المحصر بدل په دې باب کې هغه اختلاف ذکر کړي چې آیا په دې حاجی بانی یا په دې معتمر بانی بیا در روان کال د پاره حج بدل یا هغه بدل د عمرې شته دی او کنه نو په دې کې دا مسله ذکر کړي ليس على المحصر بدل نو امام بخاری دا وی امام بخاری د دې قائل دی چې دا باب دی په بیان دا غچا کې چې هغه وی چې په محصر باندې بدل نشتا وقال روح عن شبل عن ابن ابي نجي عن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس بویلی چې انما البدل علی من نقض حجه بالتلذذ، حج بدل بدل په هغه چا باندې دی چا چې مات که خپل حج بالتلذذ په خوند اغستو بانی مطلب د خپل خزینه په خوند اغستو په جماع بانی هغه خپل حج هغه مات که نو پاغه بانی بدل شتا چې هغه به بل حج کوي فاما من حبسه عذر او هر چې هغه کسو چې ایثار کاغل رس عذر او غیر ذالک یا داغې نه علاوه فإنه یعنی دشمن د وجه نه ایثار شي یا د بل څه مرض د وجه نه نو فإنه يحل دا د احرام نه بده اوزي ولا يرجع او دوباره به نه راګرځي قضا ته یعنی په د باندې دوباره داغي قضایی راګرځول اغه نشتا و اذا کان معه هدی او کله چې د سره قربانی وا او هو محصر او دې بند کړي شوی دی نو نحره نو دې باغ قربانی غضب حکی ان کان لا یستطيع ان يبعث کچرته توان نه لره ان يبعث چې دې حرم ته د قربانی دار اولیږي وین استطاع یعنی د عبد الله ابن عباس دا تطبیق کړي دي امام ابو حنیفه خو وی چې هدیه خامخا به حرم ته لیګل شي دا نور وی چې نه په کم ځای کې ایثار شوی دی پس په مغه ځای کې ذبح هغه کافی ده عبد الله ابن عباس هغه تطبیق کړي دی هغه دا وی چې اول د یو سړی کو وسرسی ان یبعث به چې دا قربانی دی حرم ته ولېږي نو لم يحل نو دی به نه حلاليږي او دغه احناف هم وي لم يحل نو دی به نه حلاليږي دی به د احرام د پابندونه نوزي حتا يبلغ الهدي محله تر دې چې ورسیږي قرباني غزه د حلالې تا وقال مالک وغيره امام مالک او دا نور فقها وی چي ينحر هديه دی به خپله قرباني ذبحه کي، ويحلق او سر به وخوري في اي موضع کان چي په کوم ځای کي دی وو، مثلا د پيښور په ايرپورټ باندي ايسار شو، په اسلام اباد کي ايسار شو، نو چي په کوم ځای کي دی دی همغلته به قرباني وکي او په همغه ځای کي به دی سر وخوري مطلب په خپل ملک کي په خپله علاقه کي. فی ای موضع کان چې په کوم ځای کې دی وو ولا قضاء علیه او په د باندې هیڅ قضا نشتا وجه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داغه ملګری په حدیبیه کې اغي قربانی وکړه سرونه او خرول او د هر یو شینه حلال شو قبل الطواف مخکې د طواف کولو نه وقبل ان يصل الهدي الى البيت او مخکې د دینه چې اورسیږي قرباني بیت الله ته یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو نه طواف وک ځکه حرم ته پرې نو خود او نه غ قرباني اغه بیت الله ته پریخي وا حدود حرم ته نو همغلته حدیبیه کې دی ذبح کړی دا ثم لم یذکر او بیا دا خبره نقل نه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر احدا یو تن ته حکم کړی چې ان یقضو شیئا چې دی دی د دې عمرې قضا را وګرځي ولا يعود له او نه دي صحابه کرامو په خپل داغي اعاده کړي دا چیرې موږ نه دغه عمره پاتې شوی و او دا دې موږ د دې اعاده کوو او هر چې حدیبیه دا ول حدیبیه تو خارج من الحرم یا خدا مغه د یا د امام مالک قول دلاندې او یا د بخاری خپل قول دی چې حدیبیه چې دنو دا خارج د حرم نه دی کې شک نشتا چې د حدیبیه یو عیسا د حرم نه خارج ده خو یو عیسا هغه په حرم کې داخله د احناف د دې دا جواب کوي حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج الى مكه معتمرا ابن عمر کله چې دی وته په طرف د مکی باندې د عمرې په نیت پاغه زمانه د فتنه کې نوی ویلی ک چرته زمن کړي شوم د بیت الله نه نو موږ به هغه سکو څنګه چې موږ د الله د پیغمبر په ملګرتیا کې کړیو په حدیبیه کې فاحل بعمره نو ابن عمر د عمرې احرام اولو تړ د دې وجنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتداء په د حدیبیه په کال باندې د عمرې احرام اغه تړلیو او به ابن عمر هغه خپل حال ته وکتل نظر فی امره په خپل حال کې نظر وک په خپل حال ته وکتل نو وی ویل چې چونکه ما امرهما الا واحد د دواړو معامله هغاسې هم یو ده، حج او عمره دواړه په یو ځای کې ادا کیږي، افعال یې یو شان دي، نو فالتفت الی اصحابه نو خپلو ملګرو ته، خپلو زامنو ته، هغوی ته یې التفات وکړ، نو ورته ویې ویل، چونکه د دوی معامله یوه ده، نو زه تاسو ګواه کوم، چې ما په ځان باندې حج او عمره دواړه لازم کړل، او ثم توا طاف لهما طوافا واحدا او به د دې دوانو د پاره یو طواف وک وراو د ابن عمر داغه دا خیالو د ابن عمر داغه دا نظریه وا چې ان ذلک مجزئ عنه چې دا یو طواف دا د دې حج او د عمره د دوانو د پاره کافی دی وا اهدا ابن عمر قربانیو مکړه ځکه په حج قران کې قربانی او په حج تمتع کې قربانی دا د مشکر دی کوي به باب قول الله تعالی اوس په دې سو ابوابو کې د فدیه احکام ذکر کړي فدیه احکام ذکر کړي چې لا یو سړی حج یا عمره غکړي نه دا داغه نمخ کې د سر د خریلو داغه ضرورت اگر راغې نو په دې صورت کې بس کوي نو د فدیه احکام هغه ذکر کوي د مرض د وجنا یا مثلا د سړی په سر کې زخم ولګي دا او ډاکټر وایي چې یره دا سر بخریل غواړي یا مثلا په سر کې بل څه تکلیف دی او داغه د وجنا د سر د خریلو داغه ضرورت راغی نو دلته په دې ابواب کې د فدیه احکام ذکر کړي دا فدیه یو نو په ده باندې لازم د فدیه من صیام د روجونه او صدقتن یا خیرات او نسکن یا قربانی نو په دې ځکه د دې درې وړو وضاحت کې چې روجي سور دي صدقه سور ده او نسک هغه څه شي دي وهو مخير امام بخاری دل تداوي چې د دې کې دا او او راغلي دي نو دا د تخیر د پاره دی یعنې ده ته اختیار دی چې په دې درې واڼو کې دی کم یو کوي. هر چې روژې دي نو فثلاثة ایام دا درې روژې دي. حدثنا عبد الله بن یوسف اخبرنا مالک عن حمید بن قیس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کعب ابن عجره ته وی او په د کعب ابن عجره دغه په سر کې سپګی شوی وی او ډیری وی نبی علیہ السلام ته وی لعلک اذاک هوا مکا شاید چې تعالی تکلیف درکړې دی هوا مکا دی حشرات استا یعنی د سپګ استا قال نو کعب ابن عجره ته وی او اې د الله پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل احلق راسک سر دی وخروا وصم ثلاثه ایام درې روجیو نسا یا اطعم سته مساکین یا پشپغو مسکینانو باندې روډي وخرا او انسک بشاتن یا د یو ګډ یا د چیلی قربانی ورکا باب قول الله تعالی او صدقه وهي اطعام سته مساکین په شپږو مسکینانو باندې ډوډۍ خوړل دي حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى ان كعب ابن عجره حدثه قال كعب ابن عجره وي وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ما ورته وویل چې او اې د الله پیغمبره نبی علیه السلام ما ته وفرمایل فحلق رأسک ز سر دې وخروه او دی کې لا اوس لا دا خبره نه دراغلی چې ګینی دا ټول به د دغه نه ایثاری کې وسم سبال ټول صحابه کرام وسم بیا سرونه خریل ځکه وجه دا چې هغه خو من کړی شو دا د کعب ابن عجره دا واقعیا په حدیبیه کې دا دغه نه مخ کې دا یو پیمانه ده یا د یو فرق خیرات وکا یعنی د شپګو مسکینانو ترمنځ دغه یو فرق پیمانه دغه تقسیم کا پای روډي وخوره او نسو کې مما تیسرا یا قربانی کوم چې تا ته اسانه وي ک لوی ساروي هغه دی اسانه وي تاغه وک یا کم اس کم یو ګټ چیلې هغه ذبح کا بابو الاطعام فی الفدیه نصف صاع دا نور فقهای کرام په صدقۃ الفطر کې د د نصف ساع قائل نه دي لیکن په دې ځکه چې راشي نو په دې ځکه کې هغه دلته د نصف ساع قائل شو څنګه چې مخکې مونږ ویلي چې په دې ځکه کې د ترتیب قائل دي نو په دې ځکه کې په فدیه کې د نصف ساع قائل دي حالانکه په هغه ځکه کې او ویلی دی چی لکه نصف صاع دا نشته او څوک چی غیر مقلدین وی الاطعام فی الفدیه نصف صاع په فدیه کی هر یو مسکین لدی به نصف صاع خوراک ورکی غنم جوار وربشی دا دی ورکی به دغه کافی ده خوراک ورکول په فدیه کی یو مسکین ته نصف صاع د نصف صاع برابر نصف صاع دا د نصف ساع دا تقریبا یعنی په حکم دو سیرا یا دو سیرا بدغه اندازه راځي حدثنا ابو الولید حدثنا شعبه عن عبد الرحمن ابن الاسبهانی عن عبد الله ابن معقل قال جلست الى كعب ابن عجره رضی الله عنه فسالته عن الفديه ما د کعب ابن عجره نه د فدیی حوالی سره تپوس وکړ فقال نو وی ویلی نزلت فی خاصه وهی لکم عامه چې دا زما په باره کې خاص نازل شوی دی د آیاتونه لیکن د دې حکم ستاسو د ټولو د پاره عام دی د دې وجنه علماو هم د دې احادیثو نه د قواعد د رئیستی دي د شان نزول او د سبب نزول باره کې چې العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب چې عبرت د عام الفاظ له دی نه چی خصوصي سبب لا چې د کوم واقع د وجنه د آیتونه نازل شوی دي کعب ابن عجروی د آیتونه خو خاص زما باره کې نازل شوی وو خو لیکن د دې حکم ستاسو د پاره عام دی حملت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ز بار کړې شوم د الله پیغمبر ته نو دلته سره ډنګ ډولی او چتول نه دي چی دې ډنګ ډولۍ اوچت کړي او پېغمبر ته بوته نه نه حملت الى رسول الله یعنې زما معامله د الله پېغمبر طرف ته اوچته کړې شوه چې کعب ابن عجره ته خو ډېر تکلیف دی او د هغه په سر کې سپږي شوي دي حملت الى رسول الله زما معامله هغه اوچته کړې شوه د الله د پېغمبر ته یعنې هغه ته دا خبره پیش کړې شوه چې ستا تکلیف به دې حد ته رسېدلی وي ما كنت ارا زما دا خیال نه و چې الوجع بلغ بك ما ارا یا الجهد بلغ بك بما ارا ما ارا چې ستا تکلیف به دې حد ته رسېدلی وي زما دا خیال نه و نبی علیہ السلام ته وی تجدو شاتن ایا ګډیا چیلې مومي ما ته ویل چې نه نو ماته ویل چې فصم ثلاثه ایام درې روجیو نسا یا شپږو مسکینانو له ډوډۍ ورکا او هر یو مسکین لا نصف ساع ورکا یعنی دغه 2 کیلو اوربشې یا دوه کیلو کجوري یا دوه کیلو غنم هر یو شی چې هغه هر مسکین له نصف ساع هغه ورکا باب النسک شاتن قاب آیت کې چې نسک راغلي دي او نسک نو دینه مراد کم اس کم هغه یو چيله یا یو ګډ دی حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن نجي عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولید وانه يسقط على وجهه او دا سپګي چې وی دلته د سپګو ذکر خو نشتا وانه يسقط على وجهه او دا سپګي چې وینو دا را غورځېدي د په دې مخ باندې نو فقال نبی له صلوات والسلام ته تپوسو ک چې ايؤذي که هوا مکه آیت له تکلیف درکړې دي نو موت ویل چې او نبی له سلام ته حکم وکړ چې سر اخري او دیلا په هدیبیه کیو ولم یتبین لهم دا خبره ما اوس وکړه او دې صحابه کرامو ته لا خبره دا لا واضحه نه ده چې انهم یحلون بها چې دی به هم په دې حدیبیه کې دی, دی به هم سرونه خري ځکه چې وهم علی طمع ان يدخلوا مکه ځکه چې دوی په تمه و چې دوی به مکی ته ځي او دوی به عمره کوي هلته لا اوس پته نشته خو نه پیغمبر عالم الغیب دی او نه صحابه کرام عالم الغیب دي او چونکه دا د سپګو تکلیف ماته د غینه مخ کی نو نبی علیہ السلام ماته ویل سر اخرایا حالانکه دی ته خبره واضح نه ده چې ګینه دی به هم دا کار کوي نو فانزل الله الفدیه الله د فدیه د آیت راولېګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ چې ان یطعم فرقا بین سته یعنی اصل کې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ چې ان یطعم فرقا چې اغا د خوراک ورکی د کعب ابن عجرا په یو فرق پیمانه یعنی د شپږو مسکینانو ترمنځ هر یو له نصف ساع ورکی او یهدی شاتن یا یو غړیا چیلې دغه قربانی دیو کی او یا درې روجی هغه دیونی سی وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجي عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه نبی له صلوات والسلام دی ولید او د د سپګي يسقط على وجهه د د په دې مخ باندې راغورځېدلی مثله او به دغه سی روایت وکړه باب قول الله عز وجل فلا رفسا مور زیږولی او په کوم ورځ باندې او د ګناهونو نه پاک وو باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج د آیت په دې بل ټوکړه باندې دا بل باب تړلې حدثنا محمد خچو کې امام بخاری چې په کوم سندونو د سره دا روایت راغلي دي نو ټول سندونه هغه را یو ځای کوي او پاری او باندې ځان لزان لباب تړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين